بسم الله الرحمن الرحيم باب بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها دا کتاب البيوع شروع ده په دې کې باب نمبر 85 حدیث نمبر 2193 د دې نمخ کې دا روایت تیرم شو په دې مخ کې احادیثو کې چې میوه مخ کې د بدو صلاح نه یعنې د هغې د پخوالي نه مخکې او د هغې د د فائدې نه مخکې هغه خرڅول دا څنګه دي عام طور باندې خلک هم په دې طریقه باندې باغونه اخلي د باغونو خرید او فروخت دا کوي نو په دې ځای کې یو څو صورتونه هغه ذکر کیږي، بعضې صورتونه هغه بالاتفاق جائز دي او په بعضې صورتونو کې اختلاف دی بیا په هغې کې به ان شاء الله دا خبره ذکر کو چې آیا نبی علیه السلام دا منع کړې ده چې په یو باغ کې میوه تر څو نه د پخ شوی نو آیا دا منع دای اسې مصلحتن کړي و یعنی د خلکو د خیرخواهی او د فائدې د پاره او کنا یو سړی داسې قسم معاملو کی نو دا منع ده او دا نهی تشریعی ده بالکل هغه بیع باطل ده نو دا مسله به هم ذکر کو نو پدې کې یو صورت خا د ټولو ناول خو په دې کې خو هیڅ اختلاف نشته چې دا خرڅولی شي او د میوې پخوالی څه دی څنګه چې دلته په دې احادیثو کې راځي چې میوه هغه بعضی زیړ شي بعضی هغه سره شي مخکې هغه سر کې شنه نو چې کله دا غشینوالی نه بعضی میوي هغه زیړی شي بعضی سری شي نو دا د میوي هغه پخواله دی بله دا چې د ټول باغ پخېدل مراد نه دي، بلکې چې په باغ کې یو ډکی نیم دارنګې په هغه ډکي کې چې مېوې چې هغه پهیې کې څو دانې هم پخې شوي نو بس دا د هغه ټول باغ پخوالی هغه مراد دی، دا نه چې د ټول باغ هره هره مېوه هغه به پخېږي ځکه په یو ځل باندې په باغ کې باغ هغه نال شوی دی او بس د باغ صرف هغه چند میوي داغي جړېدل داغي سرکېدل په دا دا ټول باغ په پخوالي باندې هغه دلالت کوي نو چې په باغ کې میوه پخه شو دا بل اتفاق دا خرڅول شي او په دې کې هیڅ اختلاف نشته دویم صورت چې دغه هم جایز دی او هغه دا چې میوه خرڅول یا فصل خرڅول قبل بدو الصلاح چې میوه لا زیړ شوی نه ده میوه لا زیړ شوی نه ده مثلا دلته په باغ کې د امونو باغ دی د سیوانو باغ دی لا شنه دی هرڅه په مېوه کې لا په په ام کې لا هډوکی هم لا سم نه دی جوړ شوی هر څه لا شنه دي دارنګې سیو دی بل طرف ته په په غنمو کې چې هغه لا بالکل لا شنه ډکی ولاړ دي نو په دې کې دا اوس قبل بدو الصلاح چې په دې کې غزړواله سورواله دا لا نه دی راغلی لیکن یو سړی په دې شرط باندې خرڅ کی به شرط القطع چې یا د هغه مشتری په کار یی چه به زه یی دنه څنګه والم بس زه به دا فصل کټ کوم او یا بایی په دی شرط باندی خرڅ کی چه دا زه در باندی در خرڅوم خو دا به فورا ریبی یا مثلا بایی ځانته ځمکه صفا کړي یا باغ صفا کړي نو دا هم جائز ده که هغه ميوه په هغه شکل کې په هر رنګه دغه باندې وي ځکه باغ مالک به وي چې رزه دا باغ صفا کومه نو بد دا به فورا وي نو په دې کې مس اختلاف نشتا دار ځکه دې کې ميوه غرض نه ده دارنګ بعض اوقات مشتری داغه یو میوه هغه شنه پکاري یا دوی له پکاري یا داغه هغه چې کوم قبل دي هغه پکار وي خي دي پکار وي نو که په دې صورت کې وي نو په دې کې قبل بدو الصلاح داسې فصل خرڅول داسې ونی خرڅول داسې باغ خرڅول دام جایز دي دریم صورت چې پای کې اختلاف دی نو هغه دا دی چې آیا داسې باغ خرڅول یا داسې پټې خرڅول قبل بدو الصلاه چې پای کې لا میوه هغه خپل ځای ته نه ده رسیدلې عام طور باندې خلک هم پدی کې د تجارت کې کم چې د باغونو دا کاروبار کیږي نو آیا قبل بدو الصلاح بشرط الابقاء بشرط الترک چې معاملو شي په خپل منځ کې نو زمیندار دا دغه وی دا مشتری وی د باغ چې چا واغست چې دا میوه دا به اوس چې کله پوری رسی دو میاشتې درې میاشتې څلور میاشتې یا چې کوم د باغ مالک دی نو بس هغه تم دا پته چې دا به اوس درې څلور میاشتې بعد دا میوه رسی نو آیا دا صورت دا جایز دی او کنه چې په هغه کې د باغ مالک هم هغه ته درې څلور میاشتې، پنځه میاشتې، چې تر څو پورې هغه مېوه پخ شوي نه وي او بیا ده را کوزه کړي نه وي، نو تر هغه وخته پورې دی هم انتظار کوي او دا چې کوم مشتري دی، چا چې باغ اخیستی دی په پیسو باندې، نو دی هم دا وايي چې اوس په ماته انتظار کې، چې تر ځکه عوام طور باندې معاملات هغه هم داسې کېږي. په دې کې په دې احادیثو کې دلته دا راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې کې با اکثره د خلکو هغه جنگ جګړې هغه براتلی یو سړی به د قجورو باغ هغه به واغست نو بیان به ورکړه د باغ مالک لا نو بیا چې به کله انتظار کېده چې کله به میوه پخه شوه کجوري به پخې شوي نو د هغې نه بعد به د باغ مالک به راغی چې روره کجوري پخې شي مال هغه باقي پیسې راکا نو په دې کې به کم چې هغه گاک به او مشتری به او چا چې به باغ غستیو نو هغه به باندې شانې کولی چې د باغ ته په هغه وخت کې دا مرضونه په دې حدیث کې دا نمونه راځي دومان مرض ته رسیدلې دي دارنګ مراز مرض ته رسیدلې دي قشام مرض ته رسیدلې دي او ما ته هغه سي آمدن نشه او میوه خراب شوه نو هغه باغ د باغ مالک له په پیسو ورکولو کې ټال مټول کوو نو په دي طريقه باني دا جنګ جګړې دا به نبي عليه الصلاة والسلام لراتلي نو په ابتدا کې نبي عليه الصلاة والسلام دا منع وکړه چې دا سه مکوي د دې وجه نه په دې کې د فقهاو اختلاف دی چې دا منع دا اسه مصلحتن دا یعنې دا نهی او که دا نهی تشریعی ده یعنې بالکل که یو سړی داسې قسمه معامله وکړي نو ناروا معامله یې وکړه او که نه یو سړی داسې قسمه معامله وکړي نو ښه نه ده خو بهرحال که ویې کړه نو جایز ده نو په دې ځای کې د احنافو قول هم دا دی چې دا نهي دا ارشادي ده یعنی اسی مصلحتا ده او اسی د خیرخواهی په تور باندې ده ځکه په حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ایلاغه مشوره ورکړی ده چې داسې مکوي داسې مکوي او دایمه ثلاثه قول دا دی چې نه پدې کې دا نه تشریعي ده کچا داسې قسم معاملې وکړو نو دا ناروا وکړل د سراړو له دا معامله دا شوی نه ده دلته د امام بخاری رحمه الله دا غم دا دغه معلومیږي چې که مثلا په دې صورت کې هغه جنگ جګړه غراشي یا مثلا په میوه باندې آفت راغې نو دا تاوان دا به بایل ورکړي کیږي حالانکه مخکې منګه په دې مخکینو ابوابو کې منګه مسله ذکر کړه چې یو سړی یو شی واغست او هغه د بای سره هغه واپس کی خوده نو که د بایې سره هغه شی هغه هلاک شه دکاندار سره نو دا تاوان دا به ګاک ته رسیږي ګاک ته به رسیږي ها اخلاقا ابیله خبره ده نو دلتم دا وی چې اخلاقا بایې له پکار دا ده چې اوس کله په هغه میوه باندې آفت راغې څه مصیبت پې راغی یا ګلۍ پې وورېده او دلته د مشتری لاس ته سرانغه یا مثلا هغه ته تاوان شو نو بایله په کار دادی چې اخلاقا یا داغه نه د سره پیسې نه اخلي او یا چې سوره تاوان شوی نو چې هغه تاوان هغه تاغه واپس کی دا د دې ابوابو د دې یو حاصل او د دې خلاصه ده باب بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها خرڅول د میوو مخکې د ښکاره کېدو د هغې د فایدې نه مخکې د ښکاره کېدو د هغې د صلاحیت نه مخکې د بدو الصلاح نه به د ائمه ثلاثو په نسبانه بدو الصلاح داغي معنا جړیدل او داغي هغه پخواله او د احناف په نسبانه چې کله هغه بس د دغه نه چې هغه ته مال ویل کیږي مال ویل کیږي او چې کله دا غي مال صورت اختیار ک نو اگر کاغه زیړه یا سره شي وی نه خو چې کله هغه د مال صورت اختیار کی نو به په هغه صورت کې پاغي باندې ډیر کمتره یعنی پاغي باندې مصیبتونه راځي او به په هغه صورت کې داغي هغه بیع هغه جایز ده او چې کله داغي د مال صورت نه اختیار کړي چې یو سړی ځکه عام طور باندې مشتری یا کم سړی چې باغ اخلي نو هغه غي ته ګوري چې واقعي لکه په دې باغ کې میوه هغه شوي ده نو خلک پاغي کې رغبت لري نو احناف وی چې کله یو میوه هغه د مال صورت اختیار کینو دا غې نه مخ کې باغه بیع هغه به ټیک نه دا غې خرڅول نه دی پکار او چې کله یو شی هغه د مال صورت اختیار کی اگر کاغذ جړې شوی یا سره شوی نه نو په هغه صورت کې دا غې نه بدغه دا غې بدو الصلاح دی وقال الليث عن ابي الزناد اول دا روایت امام بخاری معلق ذکر کړي به هم دغه روایت د زید ابن ثابت د دې رستو بل سندوم ذکر کړي ارستو د را روان دي د حدیث نه بعد وقال الليث عن ابي الزناد كان عروه بن الزبير يحدث عن سهل بن ابي حثمه الانصاري من بني حارثه انه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون الثمار او خلق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې چې غیبه میوي اغستی د خرید او فروخت به میوه کو د هغې د باغونو نو فاذا جز الناس نو پس کله چې با خلق با میوه کټ کوله یعنی باغ هغه به پوښ شو او میوه به خلق پرې کوله جز په معنا د کټ کولو پس کله چې به خلق میوه کټ کوله وحذرا تقاضیهم او حاضر بشو هغه مالک د باغ د د قرض طلب کولو ته تقاضي د قرض طلب کول او حاضر بشو هغه وخت د قرض د طلب کولو یعنی مالک د باغ براغي او د تبي ویلي چې تابانه ما باغ در خرڅ کړي دي دغه وکه مال هغه باقی مانده پیسې راکا یا ټولی پیسې راکا نو قال المبتاع هغه مشتری به ویل چا چې بباغ غسته و چې انه اصاب الثمر الدمان د میوه ته خو دمان مرز لګیدلې دی او ما ته هغه سی ګټه و نشوا یا اوس مثلا زما اوستا چې په کم ریټ باندې خبره شوی و په لس لاکه خبره شوي وه نو ماته اوس په دې کې پیسې پریږده یا اصابه مرض یا په نورو نسخو کې راځي مراز رسیدلې دي ته مراز بیماری چې پای کې میوه هغه بالکل هغه پړس شي یا اصابه قشام قشام دی ته وی چې میوه د وخت نمخ کې هغه غورځيږي د ډکینا لما کثرت عنده الخصومه فی ذلک نبی علیہ الصلات والسلام کله چې جګړې هغه په دې معاملې کې داغي خوا کې زیات شوي یعنی زیات معاملې راتلې د خلکو نو فئم مالا نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل هر چې تاسو نه منې کیږي د داسې قسم معاملاتو نه چې مخکې نه تاسو دا باغونه دا خرڅوي نو فإما لا نو فإما هر چې تاسو نه منې کیږي د داسې معاملو نو لا نو داسې معامله مکوي د فإما لا معنا دا ده فإما هر چې تاسو نه منې کیږي د داسې قسم معاملاتو نه نو لا دا مکوي داسې قسم معاملات مطلب څه دی نه فلا تتبايعوا نو دا خستل خرڅول مکوي په خپل منځ کې حتا يبدو صلاح الثمر تر دې پوري چې د میوي هغه صلاحيت هغه راخکار شي او دا غي هغه فائدہ مند کېدل هغه راخکار شي زید ابن ثابت وی چې دا کلمه شورتي دا په په مثل د مشورې باندې وو، یعنې دا د مشورې په طور باندې وو، یشیر بها چې نبي علیه الصلوة والسلام هغې طرف ته اشاره کوله، لکثرة خصومتهم د خلکو د زیاتو جګړو د وجې نه د نبي علیه السلام به طور مشوره وه. لکه احناف هم ددې قائل دي چې دا صرف هغه نهی مصلحتاً ده. د خلکو د خیرخواهی په تور بانی او د دین هغه مطلب دا کې یو سړی داسې قسمه معامله وکړه نو ټیک ته شرعن ټیک نه د خبرال معامله به بیا هم جایز وي واخبرني خارجه ابن زید او د دې وجنه د شریعت د سمره معاملې چې پای کې شریعت منع کړی دا نو هغه د دې وجنه چې د خلکو ترمنځ د جنگ جګړې د ناراضي څنګه چې د دې روایت نم پته لګي خو دلته د حتی تطلع الثریا د دې نه مراد دا دی ثریا په اسمان کې دا اصل کې هغه یو لستوري دي یو لستوري دي او د دې یو لستورو لکه دا د شپې په مختلفو اوقاتو کې هغه ښکاری چونکه دا خو مسلسل هغه حرکت کیږي فلکیاتی او دا ستوري دارنګي زمکا دا خپل دغه کوي حرکت کوي نو کله چې د ثریا د یوولس توري دا په وخت د صبح صادق کې کم وخت کې چې دا نن سبا پښمنه د کدا ختميږي سحر راخيږي او د شپې په دغه ټیم کې دا راخکاره شي نو دا د سپرلی وخت بالکل د سپرلی هغه آغاز دی لکه مثلا دا موسم دی نو د سپرلی هغه آغاز دی نو په دی وخت کې د میوي هغه پخواله زیړواله او سورواله دا راخکار کیږي ځکه دا د ابو داود په روایت کې راځي هم چې کله چې میوه لکه داسې قسمه هغه سوریا ستوري هغه راخکار شي ابن حجر وی چې دا د سپرلی بالکل په ابتدایي وخت کې هغه دا کیږي چې کله په وخت د سبا کې د ستوري دا راخکاره شي صبح صادق وخت کې نو دغه هغه وخت نو زید ابن ثابت به په دغه وخت کې هغه خپل میوي هغه به خرڅولي قال ابو عبد الله امام بخاری وی دا مخکې چې د زید ابن ثابت دا روایت کم تیر شو نو دا غي غسنت دلته ذکر کړي کړي رواه علي ابن بحر حدثنا حكام حدثنا عنبث عن زكريا عن ابي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان بیع الثمار نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا د بیع الثمار نه د میوو د خرڅولو نه په پړکی باندې حتا یبدو صلاحها تر دې پوري چې داغي غ خیر او داغي غ صلاحیت هغه راخکار شي یعنی نه البائع والمبتاع نبی علیہ السلام منع کړی دا د بای بای منع کړی دی او متاع مشتری منع کړی دی نو حالانکه احناف دام دلیل دی احناف وی ک چرته دا منع کدا تشریعی وی به دغه خبره کافی و چې نه عن بیع الثمار بس منع کړی دا نو به پدی کې لکه د بای او د مشتری د دې تخصیص تاجت نشتا د دې دا الفاظ هم په دې دلالت کوي چې نهی البائع والمبتاع بائع منع کړی دی چې داسې قسمه معامله مه کوئ مبتاع مشتری منع کړی دی چې داسې قسمه معامله مه کوئ ځکه چې دا خنه ده حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا حميد الطويل عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع ثمره النخل حتى تزهو نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا د خرڅولو د د کجوري د میوې نه دا غینه چې په ډکی باندې دا مخرسوي حتی تزهوا تر دې پوری چې هغه په خشي د پخوالی نمخ کې مخرسوي قال ابو عبد الله امام بخاری وی د تزهوا معنا څه ده یعنی حتی تحمر تر دې پوری چې هغه میوه هغه سره شي حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان حدثنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع الثمره نبي عليه الصلاه والسلام منع کړی د میوو د خرسنا حتا تشقها په حدیث کې دا مختلف الفاظ حتا یتیبا حتا تزهوا حتا تحمر وتصفر وتصفار او د میوې زیړیدل چې میوه سره شي او زیړه شي ویوکل منها او داغې نه خوراک کې دی شي یعنی میوه په دغه وخت کې چې دا بس سروي او زیړوي نو په دغه وخت کې وسیله خوراک ته جوړ شي هغه ابتدان چې بنده ته خوراک کول شي باب بيع النخل قبل ان يبدو صلاحها مخکي په دي باب کی ثمار هغه ذکر ک میوه اوس په دې ځای کې باب بیع النخل ځکه په حدیث کې دواړه راغلي دي نو په بیع الثمره کې مراد تنه لکه هر قسمه میوه ده کاغه د کجوري نه علاوه ده او په دې کې امام بخاری په حدیث کې تخصیص د نخل راغلی دی د قجوري نو دا یې غ تخصیص کړی دی باب بیع النخل قبل د نخل نه مراد خو سي د قجوري غ ډکه دی بوټی دی لیکن دلته ته مراد ثمرة النخل دی یعنی د کجوری هغه میوه ته مراد ده کجوری ته مراد دی په عربی کې د کجوری ډکه ته نخل وای او چې کومه د دې هغه میوه ده نو هغه ته ثمره وي یا مثلا هغه ته رطب او دغه الفاظ استعماليږي باب بيع النخل قبل ان يبدو صلاحها خرسول د کجورو قبل ان يبدو صلاحها مخکې د ښکاره کېدو د هغې د هغه صلاحیت نه حدثني علي بن الهيثم حدثنا معلى حدثنا هشيم اخبرنا حميد حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نعى نهى عن بيع الثمره نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا د خرڅولو دا غمیوونه په خپل ډکی باندې نو کاغه د هر یو شډکی وی په دې ځای کې دا عبارت ته قال ابو عبد الله په دې نسخه کې نشتا نورو کې شتا امام بخاری وی كتبت انا عن معلا ابن منصور چې ما دا حدیث د معلا ابن منصور ما خو د معلا ابن منصور نوم لیکل کړي معلا ابن منصور یعنی د امام بخاری براه راست استاد دی خو بخاری وی چې الا انی لم اکتب هذا الحديث عنه لیکن دا حدیث ما دا غنه براه راست نه دی لیکلی د دې وجنه ما د علی ابن الهیثم په واسطه دا حدیث راوړی دی یعنی محدثین دومره احتیاط کې حالانکه معلا ابن منصور د امام بخاری براه راست استاد دی خو چې یو حدیث ته نه دی اوریدلې نو د دې زمانه لکه د منکر حدیث پشان نه چی دا به دوی د ځان نه جوړ کړي دي، ای خو دومره احتیاط کوي چې یو حدیث یې نه دی اورېدلی نو ښکاره هغه په خپله لیکي چې دا مې د هغه نه براه راست نه دی اورېدلی حالانکه چا ته پته لګېده چې امام بخاري دا روایت د هغه نه اورېدلی دی یا نه دی اورېدلی خو لیکن محدثین په دې وړه وړه خبره کې احتیاط کوي باب اذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ثم اصابته عاهه فهو من البائع په دې کې دا ذکر کوي یو سړي هغه میوې هغه خرڅې کړې مخکې د پخوالي نه او بیا هغې ته څه مصیبت او څه آفت ورته ورسېده نو فهو من البائع نو دا تاوان دا به د بائع وي یعنې په دې کې اخلاقا په کار دا ده چې دا بائع دغه مشتري له بیا تاوان وغیره هغه ورکي ورنه ائمه دا وایي چې بس کله یو سړی هغه معامله هغه وشوه اوس هغه ته تاوان ورسید نو دا ټول په ټول باندې تاوان دا مشتری ته رسیږي وزکه هغه ولی اغسته قبای ته خو بعضی محدثینو دا غي قول دام دی چې دا تاوان دا بای ته رسیږي باب اذا باع الثمار کله چی یو سړی میوه خرڅه کی قبل ان یبدو صلاحها مخکی داغه میوی د فائدی او داغه د صلاحیت د ښکارا کیدونه ثم اصابته عاهه نو به هغه ته مصیبت او آفت ورسیږي فهو من البائع نو دا تاوان به د بائع وی ځکه هغه ولې داسې قسمه معامله کوله حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن حميد عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهيا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د میوو د خرڅ نه منع کړی دا تر دې چې هغه په خشي فقيل له نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل شو چې وما تزهیا د میوي دا پخواله دا سم مراد دی یعنی قال نبی علیہ السلام فرمایل حتا تحمر تر دې پوری چې هغه سره شي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ارایت خبر را کمالا اذا منع الله الثمرتا کله چې منع کړه الله دا مېوه یعنې هغه مېوه هغه ضایع شوه او په هغې څه آفت راغی او هغه مشتری ته اون رسیده نو بما یاخذ احدکم مال اخیه نو په څه باندې اخلی یو تن د دین مال د خپل رور یعنی هغه د مشتری نه به دا پیسې دا څنګه اغستې شي یعنی مطلب دا دی په کار دا د بایلا چې هر کله د مشتری لاس ته سرانلل یا مثلا هغه ته هغه سی ګټه ونه شو نو په کار دا ده چې یو سړی د خپل مسلمان رو رغمال هغه دوره په اسانه باندې هغه ناخلی وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال دا اوس ابن شهاب زهري فتوم ذکر کوي لو ان رجلا ابتاع ثمرا یو تن هغه میوه، هغه واغسته، قبل ان یبدو صلاحه، مخکې د ښکاره کیدو د هغې د هغه فایدې نه، ثم اصابته عاهة، او بیا هغې ته څه آفت او څه مصیبت ورسیده، نو کان ما اصابه علی ربه، نو وي به تاوان د هغې چې هغه ورسیده دې باغ ته، علی ربه، په مالک د دغه مال باندې، په مالک د دغه باغ باندې، نه په مشتري باندې، په کار دا دی چې په مشتری باندې هیڅ قسمه تاوان اغرا نشي او بعضی وی چې نه دا ټول د مشتری تاوان دی چې هغه ولې داسې قسمه معامله کوله اخبرني سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا تتبايعوا الثمره معامله مه کوئ په خپل منځ کې الثمرة د مېوو حتی يبدو صلاحها تر دې چې د هغې هغه فائده هغه راښکاره شي ولا تبيعوا الثمر بالتمر او هغه د ونی هغه مېوه هغه مه خرڅوئ بالتمر په هغه شکېدلي کجورو باندې مطلب د بيع مزابنه دا هم مه کوئ چې یو طرف ته کجوري هغه را شوکیدلې دي او بل طرف ته هغه په ونه لګیدلې دي نو د دې په خپل منځ کې معامله مکوي ځکه په دې کې د ربا احتمال دی باب شراء الطعام الى اجل په دې کې امام بخاری گویا کې او دفه د وهم کوي چې لکه خه آیا په دې کې څنګه چې په دې معاملاتو کې مخکې لکه منع او شو چې یو سړی د داسې د د وخت نه مخکې دغه نه کوي او یا یو نیټه چې پای کې راځي نو په دغه طریقه باندې د باغ هغه نه خرسي نو اوس په دې کې دفه د وهم کوي چې آیا اوس یو سړي سره غنم دي یا د بل یو د خوراک شی دی نو آیا هغه یو سړی په نیټه باندې نشي خرڅولې نو دلته امام بخاری وی چې نه دا چې کومه خبره ده نو دا په باغ کې په ډکی کې د لګیدلو میوه خبره ده هر چی یو طعام دی هغه په قرض باندې خرڅول په نیټه باندې خرڅول هغه جایز ده مثلا یو سړی وریجه خرڅي غنم خرڅي د پیسو په بدله کې ها البته که جنس یو وي نو به پای کې نیټه اغم ناروا وي باب شراء الطعام الى اجل خرڅول یا اغستل د طعام الى اجل تر د نیټه پوری نو دا جایز ده حدثنا عمر بن حفص ابن غياث حدثنا ابي حدثنا الاعمش قال ذكرنا عند ابراهيم الرهن في السلف منګه د ابراهيم نحي په خوا کې قا الرهن فی السلف سلف نه مراد په دې ځکه قرض دی چې په قرض کې منګه یو شی هغه غاڼک دو مثلا یو سړی نه منګه قرض واغست او داغه سره یو شی به تورې غاڼه هغه کې خودنو آیا دا جایز ده نو فقال لا باس به نو هغه ویل چې بالکل ولی جایز نه ده یو سړی د بل نه قرض سودا اخلی او هغه سره خپله ګړی یا موبایل یار یو شی به تورې ګاڼه کیدی دا جایز ده ثم حدثنا عن الاسود عن عائشه رضی الله عنها او بیا موږ ته دا حدیث د اسود نه واغه د عائشه نه د بیان ک چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغسته او طعام دی یو يهودی نه الاجلن تر یو نیټه پوری فرهنه درعه او خپل زغره د دغه سره غاڼه کې خو دی وا باب اذا اراد بيع تمر بتمر خير منه موږ مخکې دا مسله دا بیان کړې و چې شریعت تا ته چې کله یو سیس کې جید او ردی یعنی یو سیس کې اعلی او دارنګ د لو کوالټي والا شي جنس یو دی شریعت پای کې ددی هغه کوالټی له اعتبار نه دی ورکړی شریعت وایی چه په دی کی ښه او کمزوری دواړه برابر دی چه جنس یو وی ها البته اوس ته ښه شی اغستل غواړی او تاسره کمزوری شی دی مثلا تاسره دو, دو کیلو کجوری دی یا تا سره دوه منه غنم دي لیکن دا غي کوالټي کمزوري ده بل طرف ته توس خه غنم غستل غواړي یو من یا ته خه کجوره یو کیلو غستل غواړي شریعت تا تداوي چې دا 2 کیلو کجوري یا دا دوه منه غنم دا ته اول خرڅ کا په پیسو باندې او دا غینه چې کومې پیسې تا ته نقد شوي نو هغه ته بیا په هغې باندې هغه ښه شی واله دا حیله نه ده بلکې دا هغه د شریعت اصولو ته شی برابرول دي او لکه بعضې خلک وي یاره غوږ دې دې طرف نه ونیو او که دې طرف نه دې ونیو نه بلکې اصل شی دا دی چې ته د شریعت د حکم پابندي وکړي شریعت تا ته دا وایي دا شی په دې طریقه مه خرڅوه او په دې طریقې خرڅ کړه نو باب اذا اراد بيع تمر کله چې یو تن اراده وکي د خرڅولو تمرن داغه ادنا کجورو داغه معمولی کجورو به تمر خیرن په بدله داغه خو کجورو کې منه چې د دې نخې دي نو یو تن به څنګه چل کوي د شریعت په دې کې طریقه څه ده نو هغه ادنا شي هغه په پیسو خرڅ کا او داغي په بدله کې به هغه خشه هغه تواله حدثنا قتيبه عن مالك عن عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن عن سعيد ابن المسيب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن ابي هريره رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبره د خیبر ځمکه چې کله فتح شوه نو په هغه ځای کې د صحابه کرامو د هغې هغه ځمکې وي نو هغې همغلته د خیبر یهودو له هغې په نیمه باندې ورکړي صحابه کرام به چون کې خپل په جهادونو کې مصروف بو نو یو کس به ته په غزه کې داغي یغه چې کومه نیمه وا هغه به راغونډوله نو چې کوم دارنګ نبی علی سلام به د عاملم لیګ نو عامل اغبم اغه صدقات وغیرہ هغه به راغونډول دارنګ سرکاري زمکم وی کم چې بیت المال ته بداغي هغه آمدن راته نو دا کوم عامل چې د سره با اکثره پدې کې باز خلک بوله ادنا کجوري هغه ورکړي معمولی کجوري او په هغه ځای کې خیبر کې خې کجوریم وي نو دی به داسې وکړي چې کم دو سوا کجوري به وي ادنا یا ګډې وړې به وي پای کې به خیم وي بدې بم وي کمزورې بم وي نو هغه به ورکړي او داغه په عوض کې کم چې خې اعلی کجوري وي نو هغه به واغستې نو یو خو به تاسو په راوړلو کې اسانتیا وا او بل دا دښه خجوره بې راوړله نبی علیه صلات وسلام ته پوس وکړ چې آیا د خیبر ټولې کجوري داسې اعلی وي وې نه وې موږ داسې کو چې موږ کمزوري کجوري ورکو او داغه په بدله کې ته موږ یو سوا اخلو دارنګ موږ درې سوا کمزوري کجوري ورکو دای په بدله کې د دوه سوا اخلو نبی علیہ السلام تو فرمایل دا سم کوي بلکې بدی طریقه باندې دا کار کوي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمل رجلا علی خیبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عامل مقرر ک یو تن په خیبر باندې نو فجاءه بتمر جنیب جنیب دلته مراد تنه اعلی قجوره ده عمده نو هغه راوړلې خي قجوري ښې کجوري هغه عمده کوالټۍ واله کجوري هغه راوړلي نبي علیه الصلوة والسلام تپوس وکړ چې اکل تمر خیبر هکذا آیا د خیبر ټولې کجوري داسې دي نو وی ویل چې نه والله یا رسول الله قسم په الله د الله پیغمبره ان لناخذ الصاع من هذا منګه د دې خو کجورو دا یو صاع اخلو بالصاعین په بدله دا غ دوو صاع کمزورو کجورو کې وصاعین او منګه اخلو دا دو صاع خی کجوری بالثلاث په بدله دا غدری صاع کمزورو کجورو کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لا تفعل دا خو مکوې دا خو رب الفضل راضی ځکه جنس یو دی او یو طرف ته زیات دي بل طرف ته کمی دي ها چې تاسو هر کله داسې کوي چې خې کجوري هغه حاصلول غواړي نو بيع الجمع بالدراهم جمع دلته مراد ته نه غ ردی کجوري یا غ معمولی کجوري دي جمع او ته دی وجه نه وي چې پای کې خي او معمولی کمزوري هغه غړي وړي وي نو بیع الجمع بالدراهم خرڅوي دا غړي وړي کجوري بالدراهم په پیسو باندې اول هغه خرڅه کا او به چې تا ته کوم پیسې هغه ملاو شوي نو ثم ابتع بالدراهم جنيبا او بیا واخلا دا غ پیسو په عوض کې دا غي په بدله کې جنيبا هغه خي کجوري